اې مسلمانانو آیا تمه لرئ چې دا یهود به ایمان درته راوړي حال دا چې په دوی کې یوه داسې ډله وه چې د الله خبرې به یې اورېدلې وي بیا به یې له پوهېدلو وروسته اړولې او دوی ښه پوهېدل او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وایي موږ ایمان راوړی او چې یو بل سره ګوښې شي وایي آیا دوی یعنی مسلمانانو ته هغه خبرې کوي چې الله درته پرانیستې دي د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د کندهار ولایت میوند او خاکریز کې درې پوستې فتحه اتلس تنه مزدور اسکر قتل ګڼ مهمات نیول شوي دي د زابل ولایت په شهر صفا کې یوه شوبله او یو موټر ویجاړ یولس تنه مزدور عسکر پکې قتل شول. د سمنګان ولایت خورمې سرباغ کې دوې پوستې فتحه، دوه ټنګونه ویجاړ، شپږ تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شول. د بادغیس ولایت ابي کمري کې دوه ټنګونه ویجاړ، پنځه تنه مزدور عسکر قتل، ګڼ نور یې ژوبل شول. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې پوره یو ساعت یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت اووه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو تن یې ژوندی نیول شوی. د مزدور دښمن دوه کلاشینکوفونه، یو راکټ، یو موټر سایکل، یو جنراتور او ګڼ مهمات نیول شوي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز بېګا شپه لس بجې د همدې ولایت د خاکرېز ولسوالۍ اړوند د باخلیل او چنار پر پوستو وسله وال بریدونه ترسره شول چې په پایله کې دواړې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې. د باخلیل په پوسته کې د درې تنه او د چنار په پوسته کې د اته تنه وژل شویو عسکرو جسدونه پاتې شوي دي. د مزدور دښمن پنځه کلاشینکوپونه، دوه دوربینان او ګڼ نور مهمات نیول شوي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د کندلانو د وچ خشې په سیمه کې پرون ماسپښین درې بجې د مزدور دښمن د پلې ګزمېد وطن عسکر وویشتل شول. همداراز مازیګر شپږ بجې په سیمه کې د دښمن یوه شوبله هم د کمین په ترڅ کې تخریب او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد ولایت د معروف ولسوالۍ د سالیسیون په سیمه کې د پوجي د پوستې دوه تنه عسکر د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د عجلې کندې په منځ کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن پر ګزمه وسله وال برید او خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله اووه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو رینجر موټر یې ویجاړ شو. نیم ساعت وروسته په سیمه کې د مزدور دښمن یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړه او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکر چې د ګراني ځانګړي ساتونکي وو ځای پر ځای ووژل شول. د ید ولایت د شار صفا ولسوالۍ د حاجي عبدالعزیز اکا د پمپ په سیمه کې پرون ماسپښین دوې نیمې بجې د مزدور عسکرو پر پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه شوې چې له امله یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د سمنګان ولایت د خرم سرباغ ولسوالۍ په دفاعي پوستو باندې تعرضي بریدونه وشول چې په ترڅ کې د مزدور دښمن دوې پوستې فتح او یوه اندازه مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل تر برید وروسته د مجاهدینو تر وار لاندې ګوډاګیانو د ژغورنې په موخه له مرکزه سیمې ته د مزدور دښمن په راغلو ټوپکیانو هم ځپونکي بریدونه او د ځمکنیو ماینونو په مټ چاودنې وشوې چې په ترڅ کې د مزدور رژیم دوه ټانګونه ویجاړ شپږ تنه ګوډاګیان پکې مړه او ژوبل شول د بادغیس ولایت د بیکمرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره راوتلی دښمن د مجاهدینو له لوري وسلوال برید لاندې راغی بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر ماسپښین پورې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې دوه ټانګونه د خرج کړای شوي ماینونو په مټ ویجاړ شوي پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او ګڼ نور یې ژوبل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. دښمن اوس هم په سیمه کې وجود لري او هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د یاد ولایت د مقر ولسوالۍ د خاک ګلی بچه په سیمه کې بېګا شپه دوولس بجې د مزدور دښمن پر پوسته وسله وال برید وشو. له لږ مقاومت وروسته پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې مېشت مزدور دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ د سرو غونډو په سیمه کې پرون سهار لس بجې د هرات کندهار پر لویه لاره د مزدور عسکرو پر پلې ګزمه د تکتیکي ماین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د فراه ولایت د خاک سپید ولسوالۍ د خوشکاوي په سیمه کې د دښمن الوتکې د ملکي خلکو یو سرای پرون سهار لس بجې بمبار کړی چې له امله یې سرای تخریب او دوه تنه ماشومان پکې زخمیان شوي. د یاد ولایت د جوین ولسوالۍ پر دفاعي پوستو بېګا شپه یوولس بجې وسله وال بریدونه وشول. بریدونو چې پوره درې ساعتونه یې دوام وکړ، په پایله کې درې تنه پولیس ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور یې ژوبل شول. په پېښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. له بدخشان څخه د ترلاسه شوي راپور له مخې پرون سهار اته بجې مجاهدینو د یاد ولایت بهارک ولسوالۍ اړوند درو کلیو باندې او د کمرا په نوم د مزدور دښمن پر پوسته بریدونه وکړل چې په ترڅ کې یاد درې واړه کلي او د کمرا پوسته په یو مخیز ډول فتح او د مزدور دښمن له شر څخه پاک شول. په دغو بریدونو کې مزدور دښمن ته تلفات اوښتي خو د کره شمېرې په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اړوند د شیرخان بندر کې د مزدور عسکرو پر رینجر موټر د ځمکني مین په مټ چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د دښمن موټر تخریب پکې سپاره ګوډاګیان مړه او ژوبل شول. د یاد ولایت د سرکینه او اړوند سیمه کې د مجاهدینو او مزدور عسکرو ترمنځ وسله واله نښته وشوه چې په ترڅ کې د سراج په نوم د مزدور اردو یو صاحب منصب وژل شوی او دوه تنه نور عسکر مرګوني ژوبل دي. تېره ورځ دولس بجې د وحشي اشغالګرو ډرون الوتکو د غزني ولایت مقر ولسوالۍ اړوند د سنګاسو کلي باندې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د کلي مسجد تخریب د عبدالحنان په نوم یو تن کلیوال شهید او یو بل ژوبل شو. د یادې ولسوالۍ په لاړیانو سیمه کې د شریر اربکیانو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه وشول چې په ترڅ کې د جمعه ګل په نوم د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی یو تن اربکی ووژل شو. همداراز د یاد ولایت د سنګین ولسوالۍ اړوند د پیچ په سیمه کې د مزدور اردو عسکرو یو تن دوولس کلن ماشوم په ډزو باندې شهید کړ. یو اربکی قتل او د قومندان په ګډون دوه تنه ګوډاګیان ژوبل شول. د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اړوند ادرمخیلو سیمه کې د مزدورو پولیسو پر ګزمه باندې بریدونه وشول چې په ترڅ کې مزدور دښمن ته تلفات اوښتي خو د شمېر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز د یاد ولایت مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیلو سیمه کې د شریرو اربکیانو په دوو پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه وشول چې په ترڅ کې یو تن مزدور اربکی قتل او یو بل ژوبل شو. د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ اړوند د اسپند سیمه کې د مزدور اربکیانو پر پوسته تعرضي برید وشو چې په ترڅ کې دوه تنه مزدور اربکیان قتل او یو شمېر نور ژوبل شول. همداراز د دښمن دوه کلاشینکوپونه هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د بلخ ولایت چربولک ولسوالۍ اړوند د سبزي کار سیمه کې د اربکي قومندان معاون محمد پر قرارګاه برید ترسره شو چې په ترڅ کې یو تن مزدور اربکی قتل او یو بل ژوبل شو. د خوست ولایت باک ولسوالۍ د سپېرکۍ کلي باندې د قطعه خاص په نوم د امریکا په مزدورو ټوپکیانو باندې د چریدار ماین چاودنه وشوه چې په ترڅ کې یو تن مزدور عسکر وژل شوی او دوه تنه نور یې ژوبل دي د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند سیمه کې مرکز ته پر غځېدلې لویه لاره د مزدور پولیسو پر رینجر موټر برید وشو د لومړنیو معلومات له مخې یاد برید کې د دښمن رینجر په مکمله توګه ویجاړ شوی او دوه تنه مزدور عسکر مرګوني ټپیان دي وروستی خبر دا چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د کوتلک په سیمه کې د مزدور اردو یو تن عسکر د درسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. د صلیبي اشغالګرو غلامانو تاسو خو له تیرو اتلسو کلونو راهیسې دا فکر او ګمان کوو چې د جوماتونو او مدرسو د وارثینو پر ضد به د امریکا بېلابېلې ستراتیژانې هغه د مسجد او مدرسې الهي لشکر ختم او لمنځه یوسي خو تاسو ولیدل چې د یو طالب له شهیدولو وروسته لسګونه نور طالبان را پیدا او د خپل دین او هیواد د ساتنې په موخه یې د جهاد او قتال میدانونو ته راودانګل بسم الله الرحمن الرحیم ورونو اوله موضوع نن زموږ د مشورې په باره کې ده چې مشوره په اسلام کې څونه اهمیت لري ګوري ورونو د مشورې د اهمیت په باب باندې په شریعت کې اول دا مبارک آیات ذکر سوی ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه الله پاک و پیغمبر علیه السلام ته فرمایلی دي او دریات که هغه وخت چې وویل رب ستا و ملایکو ته چې بېشکه زه پیدا کوونکی یم په مځکه کې د یو خلیفه الله پاک چې حضرت آدم علیه السلام پیدا کاوه نو په دې باره کې له ملایکو سره دا ډول خبر وکړ سټر د مشورې یې درلودی الله پاک خو مشورې ته حاجت نه لري نو علماو ذکر کړي دي چې په دې کې له دوو لارو انسان ته د دې تعلیم د چې ته باید کار بې مشورې ونه کوې اول له دې لارې چې الله پاک په خپله په شکل او په صورت د مشوري کي د انسان د پيدايښت په باره کي له ملايکو سره خبره کړې ده او بل دا ده چي انسان په دغه بايد پوه سي چي زما پيدايښت په مشوره سره سوی ده نو مشوره دا بايد زما له لازمي خواصو وي دارنګه په يو بل ايات کي الله پاک چې دوی د خپل رب د احکامو قبولي کړې ده او په صحیح صورت یې لمونځ ادا کړی ده او کار د دوی شورا وي چې کوم کار کوي په خپل منځ کې مشوره سره او کوم شی چې موږ و دوی ته ورکړی ده له هغه څخه د خدای تعالی په لار کې د خدای د رضا دپاره مال صرفوي. دارنګه ونبی علیه السلام ته الله پاک فرمایلي دي، وشاورهم فی الامر، له دې اصحابو سره په کارو کې مشوره کوه، ګورئ نبی علیه السلام خو مستقیما د الله پاک له طرفه وحی ورته راتله، پر دغه سربیره الله پاک وده ته امر کړی چې په جنګي کارو کې، په نورو مهماتو کې له صحابه وو سره مشوره کوه، فاذا عزمت فتوکل علی الله، کله چې مشوره وسوه او یوه کار ته دې اراده او ټینګ عزم وکړو بیا توکل او اعتماد په الله جل جلاله کوه ځکه الله پاک هغه خلک چې پر الله پاک باندې توکل کوي هغه خلک خوشوي له هغو سره الله پاک محبت کوي دارنګه یو کوچنی سلټي پرې کوي مور پلار په دې باره کې لا هم الله پاک د مشورې ذکر کړی ده. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، که دا ښځې او مېړه د دې اراده وکړه چې دا کوچنی لتي پرې کړي، دواړه په دغه خوښ وو او د دواړو دا مشوره وه. ګورئ! مبارک علیه السلام عملاً په خپلو ټولو کارو کې کله چې دی مبارک اول واره وحی ورته وشوه، د بخاري شریف حدیث ده، راغی له حضرت خدیجې راضی الله تعالی عنها سره یې مشوره وکړه د بدر غازیان نو چې کله د بدر مشرکان یې په ګیر کړو نو په دې باره کې له ابوبکر له عمر سره د مبارک مشوره وکړه دلته و یوې خبرې ته ورونو ګوري هغه دا ده سي دنبي عليه السلام سي الله پاک په مشوره امر کړی وو په دي کي څه حکمت وو نو نبي عليه السلام ته خو مستقيم الله پاک وحي کوله د علماو په دي کي درې قولونه دي يو قول دا ده سي وحي خو نبي عليه السلام ته کېدله خو ډېر بدل کارونه وو سي په هغه کي به وحي نه وه راغلې د خدای له طرفه نو په دي کي به ده اجتهاد کاوه، دا کارو کي به بيا ده مبارک مشوره کوله، بل قول دا ده چي په مشوره يې له دې وجي امر کړی وو چي مشوره ډېر اجر لري، ډېر لوړ مقام لري چي دغه فضيلت حاصل سي و ده مبارک ته که څه مشورې ته يې ضرورت نه درلودی او درېم قول علماوو ويلي دي چي ده يې له دې وجي په مشوره امر سوی وو څه یو کار کوي تر هغه له مخه استخاره کوي د مطلق مسلمان د پاره ورونو استخاره په اسلام کې ډیر مهم شی ده خاص بیا زموږ ستاسو د پاره د مجاهدینو د مسیرانو د پاره د مجاهدینو د قومندانانو د پاره استخاره باید به لازم شی وګرځي پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي، ولا نه دي مه من استشاره او نه ده پښېمانه شوی هغه څوک چې مشوره یې کړې ده. مشوره چې څوک وکړي هغه بیا الله پاک له پښېمانۍ سره نه مخامخ کوي. ولا افتقر من اقتصد او له مسکنتو له محتاجۍ سره نه مخامخ کېږي هغه څوک چې په ګوزاره کې میانه روي کوي. افراط نه کوي، تر اندازه زیات مصرف نه کوي. دارنګه رسول علیه السلام فرمایلي دي، من اعجب برایه اعدل ومن استغنا بعقله ذل، چاته که خپل رای، خپل سوچ خوند ورکاوه نو دا به ګمراه کیږي او چاته په خپل عقل ځان پوره بالو، مستغني، یې بالو نو خامخا به ښویږي. ګورئ ورونو! پخوا به چې تاسې دا تاریخ وګورئ بې باچاانو به باچا خلیفه د اسلام به ځان ته یو عالم خاص کړی وو له هغه سره بې تعلق وو معلوماتونه بې ورځخه کول مشورې بې ورسره کولې وزیر بې بیا یو عالم دغه کړی وو په ټولو علماوو خو سړی نه سي رسیدای دا د تیرو خلیفه ګانو د مسلمانانو د امیرانو دا سلوک وو د مجاهدینو دا سلوک وو یو عالم به خامخا د ځان د پاره خاص ګرځولی وو نو تاسو ورونو مشوره خو ډیره ضرور ده دا د د مشورې په باب ځینې بیانونه تاسو واوریدل په داسې کار کې چې شرعا هغه معلوم کار وي د خدای او د رسول فیصله پکې معلومه وي په داسې کار کې دلته دا سوال پیدا کیږي چې مشوره څنګه ده علماوو خو داسې ذکر کړي دي چې په داسې کار کې مشوره نشته. دغه مبارک آیات یې دلیل ګرځولی دی چې الله پاک فرمایي، وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم هیڅ مؤمن لره، هیڅ مؤمنې ښځې لره دا اختیار نشته سی د خدای رسول سی الله پاک او د الله رسول یو فیصله وکړي سی بیا د دوی ته اختیار وي نو سی یو کار الله حکم کړی یا رسول کړی نو بیا په دې کې به مشوره څه معنا لري خو ما سی په دې باب تعمق او تحقیق کړی ده نو په داسې کارو کې چې هغه شرعا مثبت کارونه یي په دې کې هم مشوره ورونو سته خو هغه مشوره په طریقه کې د دې کار ده یعنی کار خو به حتما کیږی خو د خدای امر ده یا د رسول امر ده په دا طریقه کې کار وی په وخت کې کار وی چې په څه وخت کې دا کار مناسب ده او پر څه طریقه باید وسی په مشوره کې یو حکم دا ده چې کوم څوک چې له دا خپلو کشیرانو سره مشوره کوي نو که یو خبره ده ته دا معلومه شوه چې حق خبر دا ده، حق طریقه دا ده. مشوره به له دوی سره کوي، بیا به دوی ته قناعت ورکوي، عمل به په هغه حق خبر کوي چې د ده په فکر حق ورغلې ده. مشوره به له داسې چا سره کېږي چې هغه عاقل وي، لبیب وي. یو هوښیار ده، یو لبیب ده. لبیب وروڼو هغه بولي. چې دا هوښیاري یې په حدود و د شریعت کې وي، دا عقل یې په خباثت د نفس او د شیطان خبیث شوی نه وي، عقل یې سوچه وي او پټین وي. ګورئ! په دا بیدار او پوه انسان دا دوه ډوله ده، یو ذکي ده، یو پټین ده. پټین و هغه ته وایي چې الله پاک دونه تیزي د ذهن ورکړي چې بل خبره ورته وکړي په هغه پلاړه پوهیږي، په هغه ښه پوهیږي. عام له دې که دونه پوهي و تيزي د زين لري سي په خپل هم په باريکو شيانو پوهيږي او که نه پوهيږي ذکي و دغه ته وايي سي الله پاک داسي زيني قوه ور کړي وي زين يې دونه تيز وي سي بي استاذه کتاب و ګوري په مغلق ځای پوهيږي په خپل ذکاوت سره مشکل ځايونه حل کولای سي دا سړی سي ته مشوره ور سره کيې دا به عاقل وي لبيب به وي. په ټيم به وي او په دغه کار کې به وارد وي چې ته دا مشوره ورسره کوې، يعنې دا مشوره په هر کار کې به له هغه چا سره کوې چې هغه په هغه کار کې ورود لري او دارنګه به مشوره له دې چا سره کوې چې هغه د سر حفاظت کوي، حافظ د سر وي، د سر ساتنه خو د مسلمان دپاره خاص بيا د مجاهدينو دپاره، د مجاهدينو د مسيرانو دپاره، دا خو بیخی یو عظیم ضروری امر ده له دی چا سره به مشوره کیی دا سیر دی شی ده چی سړی په خپله هغه سیر دده کار وی په ده کی نه دریږی په بل کی نو بیا چیری دریږی چی ورته وی وایی ولی د مسلمانانو امر چی په مشوره سره یی سړی چی مشوره کیی دا پریده چی د مشوری کار وخیر ته ځی په کار کی کامیابه کیږی دا له بنده ځخه غرور له بنده ځخه عجب دفع کوي او بنده ته د الله پاک د رحمت دروازې خلاصوي او بنده له حیرانتیا او له اضطراب او له سرګردانۍ ځخه خلاصوي دا د مشورو فایدې دي الله پاک دې زموږ او ستاسې دنیا او آخرت له سعادت سره مخ د شهیدانو هم دې الله پاک شهادتونه قبول کړي مجاهدینو مسیران دي له موږ سره الله پاک دې د دوی خدمتونه شنونده های گرامی با تقدیم سلام به بخش خبری رادیو صدای شریعت خوش آمدید عباس لبیب هستم امروز جمعه 28 شعبان که برابر است با 3 می نخست به سرخط خبرها توجه نمایید در جوزجان قندهار بادغیس و میدان وردک نه پسته دشمن فتح و هفتاد تن عسکر و پلیس کشته شدند دو تن اربکی در رستاق ولایت تخار کشته و سه تن دیگر دستگیر گردیدند و دو عرده تانک نابود گردیده اند و اسلحه و امکانات زیاد جنگی دشمن به غنیمت گرفته شده است همچنان در ولایت نامبرده یک پوسته دیگر دشمن در منطقه شیرین قدوق ولسوالی خواجه دوکو نیز فتح گردیده است و در آن هشت تن پلیس کشته و سلاحهایشان به دست آمده است در ولایت قندهار به دوام عملیات الفتح مجاهدین ساعت ده شب گذشته بر بسته دوریشا در منطقه قلعه شاهمیر ولسوالی میوان حمله نمودهاند این حمله با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین صورت گرفته و تا یک ساعت دوام کرده است که در نتیجه پوسته کاملا فتح هفت تن مزدور جا به جا کشته و یک تن دیگر دستگیر گردیده است همچنان در ولایت نامبرده ساعت ده شب گذشته بر دو پسته مناطق با خلیل و چنار در مربوطات ولسوالی خاکریز نیز حملات مسلحانه صورت گرفته و در طی آن هر دو پوسته کاملا فتح گردیدند و در این درگیری ها یازده تن عسکر کشته شدند که اجسادشان نیز در ساحه باقی مانده است و در تمام این درگیری ها بحمدالله به مجاهدین آسیبی نرسیده است در ولایت میدان وردک شب گذشته مجاهدین بر یک پوسته عساکری مزدور در منطقه سلطان خیلی ولسوالی سیدآباد هجوم بردند که در نتیجه پوسته فتح ده تن و کشته یک تن دستگیر و تمام اسلحه و مهماتشان به دست مجاهدین افتاده است بر اساس خبر در ولایت بادغی ساعت 12 شب گذشته مجاهدین بر یک پسته دشمن در مربوطات ولسوالی مقر یورش بردهاند که در اثر آن پسته پس از مقاومت کوتاهی به طور کامل فتح و اساکیر دشمن دچار تلفات جانی گردیدهاند همچنان در ولایت نامبرده ساعت 9 صبح روز گذشته اساکیر دشمن برای بازپسگیری مرکز ولسوالی آبکمری بیرون آمده بودند اما با حملات مسلحانه مجاهدین مواجه گردیدند که در نتیجه دو عرادتانگ دشمن توسط مینهای جاسازی شده تخریب پنج تن اسکر کشته و تعداد دیگری زخمی گردیدند و در تمام درگیری حال الله الحمد مجاهدین ضرری نرسیده است در ولایت تخار شب گذشته حوالی ساعت سه مجاهدین در قریه کنیمبای ولسوالی رستاق بر منزل یک سرگروپ اربکی ها مولوی قدوس حمله نمودند که در دیان دو تن اربکی کشته و شخص مولوی قدوس با دو تن اربکی دیگر دستگیر گردیده اند. همچنان دو میل کلاشینکوف نیز به دست مجاهدین افتاده است. خبر بعد اینکه در ولایت بلخ ساعت 12 شب گذشته مجاهدین بر یک پسته اربکی ها در منطقه پای مشهد ولسوالی دولت آباد یورش بردند که در اثر آن سه تن اربکی کشته شدند. امریکا امریکا مار بنا ایران دی تو خونی جوانان گرداوری تفنگ سالاران تاریخ گذشته پیشرفت است یا عقب روی تصاویر و خبرهای در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد، رئیس رژیم مزدور اشرف غنی در حالی که جلسه کمپاینآمیزی را تحت عنوان صلح دایر کرده است، تلاشهای گردآوری تفنگسالاران و قاتلان جنگی پیشین را نیز آغاز کرده است تا کرسیی را که جان کیری برای او سپرده با ریزاندن خون بیشتر افغانها تا مدتی با خود نگه دارد. مقامات رژیم مزدور و حامیان آنها همواره در برابر صلح به بهانه اینکه دستاوردهای 18 ساله اشغال امریکایی از دست نرود موانع ایجاد می کنند. گویا افغانستان با اشغال خارجی ها بسیار پیشرفت کرده است. تحولات بسیار مثبت آمده است و اکنون ایشان نمیخواهند که این پیشروی ها را از دست بدهند. پیشروی های که ظاهرا دموکراسی اما در حقیقت اوج دیکتاتوری و به جای حکومت داری کاملا انارشیزم است. در اثر پیشروی های آنان امروز افغانستان فاسدترین کشور جهان خوانده می شود. از ملیشه های اربکی و گلمجم بیشتر کار بگیرند به گردن قاتلان هزاران انسانهای معصوم توق انداخته آماده تشدید جنگ و خونریزی در کشور بسازند آیا این از چیزهایی که ایشان دستاوردها و های هجده ساله خود میخوانند مردم افغانستان تجربه دارن که زوال داکتر نجیب آخرین مقام رژیم اخیر کمونیستی زمان آغاز شد که از اشغالگران شوروی ناامید شد و ملیشه های گلمجم دوستم را به حرکت درآورد. آنها چند ماه دست به وحشتهای ضد انسانی زدن و در نتیجه نجیب را به چهار راهی آریانا رساندن و خود دوستم فرار کرد. غنی بداند که روی کار ساختن ملیشه های چهره های منفور او را بسیار به زودی با انجام ناگوار مواجه می سازد. صلح اگرچه برای اجیران به هر نرخی که تمام شود اما آرزوی حیاتی افغانها است و حتما می آید رژیم مزدور با این کارهای کودکانه اش نمی تواند جلوی آن را بگیرد ان الله العزیز تورې کوي وار له ډاره رېږدي د غرب بېړۍ شوه غرقه چې غروب یې شو په برخه په سیند کې د جهاد غربي کفار له ډاره رېږدي د عشق کعبه د وخت ابرهه نشي ورانولی اوس لوړ ګوري مایوسه د سنګسار له ډاره رېږدي خزان یې کړل خزان اوس د خزان مغرور خیالونه د ژوند پاڼه یې زیړه د بهار له ډاره ریږدي د سپینو تورو پړک دی د غازي خوله کې تکبیر دی ساقي به تورې شپې د سپین سهار له ډاره ریږدي